ان تبدو صدقاتی که ښکاره ورکوئ تاسو صدقات او خیراتونه په نعم ماهیه په نعم ما نو ښه دي هیه دغه صدقې ورکول په ښکاره باندې هم ښه دي و ان تخفوها او که چرې پټې ورکوئ تاسو صدقاتو لره و تؤتوها الفقراء او ورکوئ تاسو دغه محتاجانو او غریبانو ته په خیر لکم نو دا غوره دي ستاسو دپاره د ښکاره ورکولو نه فهو خیر لکم صیغه د اسم تفضیل له مفضل علیه څه شی دی فهو خیر لکم من ابدائها د ښکارا ورکول نه پټه صدقه ورکول دا ډیر زیات بهتر دی که څوک په ښکارا باندې صدقه ورکړي د دې لپاره چې نور مؤمنان مسلمانان ته پاره کې ترغیب ملاو شي او پزله کې ریا ناراضي او ځان خودنه کې مقصد نه نو دغه هم جایز دی الله تعالی دغه هم سید په نعمه هیه و ان تب د صدقات صدقات دا د صدق نه دی صدق رښتیا وته وي نو صدق صدقې ته صدقه ځکوي چې دا دلیل دی پر رښتیاوالي په صحت او په کمال د انسان باندې دا رښتونه دی په دعوه د ایمان کې دا رښتونه دی په دین د الله تعالی کې نو دی وجه نه ته صدقه ویل کی په دې باندې د بنده د ایمان رښتینواله راځي او د بنده د کمال رښتینوالی په دې باندې راځي ان تبدو صدقات که ښکاره ورکوئ تاسو صدقاتو لره په نعم ماهیه نو ښې دي هغه و ان تخفوها او که چېرې پټې ورکوئ تاسو صدقو لره و تؤتوها الفقراء او ورکوي تاسو محتاجانو ته په خیر لکم دا غوړه دي تاسو لپاره او ويکفر عنکم سی من سیئاتکم او لری به کې تاسو نه من سیئاتکم ګناهونه تاسو دا یکفر عنکم من سیئاتکم سیئات ناکاره سیئات ګناهونه سیئات هغه کارونه بد حالت سختی مصیبتونه غمونه پریشانی په دی باندې به الله تعالی ستاسو نه دا ختم کی که څوک دا غواړي چې زما په زندګۍ کې زما نه الله تعالی مصیبتونه لري کی مشکلات مې الله تعالی ختم کی سختی او تکالیف رانه ختم شي نو صدقې دی وکي روایتو کې هم دغه راغلي دي په صدقو باندې الله تعالی مصیبتونه ختموي او یکفر عنکم من سیئاتکم لفظ د من راغلی دی په دې کې نکته دا ده په دې کې پیدا دا ده په صدقو باندې ټول ګناهونه نه معاف کیږي چې بس 10 روپۍ 50 روپۍ ورکې او بس بیا ځان ته جنت ته قدار وای چې بس د جنتی شوم نه په دې باندې بعضی ګناهونه الله تعالی معاف کوي د صدقو دوا اقسام بیان شول په پټه باندې صدقه ورکول او یا په ښکاره باندې صدقه ورکول عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمای وای نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی درې کسان داسې دي چې الله تعالی سره ډیره زیاته مینه کوي الله تعالی سره مینه محبت کوي یو هغه انسان که څوک دا غواړي چې الله دې زما سره مینه وکړي نو دریو کسانو سره الله تعالی ډیره مینه کوي یو هغه انسان چې د شپې را پاڅي او د الله تعالی د کتاب تلاوت کوي د قرآن کریم یا په مانځه کې یا د مونځ نه بهر د الله تعالی کتاب یې راغیستی دی دویم د الله تعالی په لار کې خرچه وکي په خی لاس باندې خرچه وکي او چپ لاس دغه نه خبر نشي چپ لاس دغه نه خبر نشي یعنی سر ډیر په اخلاص باندې صدقه ورکي او دریم هغه انسان دغه سره الله تعالی مینه کوي چې مرګری دي جهاد لتري دي تشکیل لورغلي دي د ده دسته او د ده مرګري ظاهري طور باندې شکست وخوري هغه شاته شي او دا ثابت قدم پاتې شي په میدان جنگ کې او د دشمنانو سره مقابله وکړي دا درې قسم خلق دی چې الله تعالی سره ډیر زیات مینه ساتي دا درې قسم خلق ډیر زیات بختور خلق دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای بل حدیث کې راغلی دی چې و کسان داسې دي چې د قیامت په ورځ باندې به د الله تعالی د عرش د سوري لاندې د قیامت په ورځ باندې ډیره زیاته ګرمي ده د الله تعالی پیغمبر دا غي بیان کړی دی بعض خلک با په خولو کې تر د پړکو پورې ډوبي بعض خلک با په خولو کې تر د زنګنونو پورې ډوبي او بعض خلک با تر د نامه پورې ډوبي او بعض به تر د مړې پورې په خولو کې ډوبي دا وتی دومره زیات خوري تلی دا نور براخکته شي نو په هغه ورځ باندې به د الله تعالی د عرش سورې وي د الله تعالی د عرش د سوري نه به علاوه نور سوري نه او دغه عرش سوري لاندې به وکسانی یو پغې کې الامام العادل انصافدار بادشاه او دویم شاب نشا فی عبادت ربه چې خپل ځواني د الله تعالی په عبادت کې تیر کړي دغه د الله تعالی د عرش د سوري لاندې وي دریم رجل قلبه معلق فی المساجد چې زړه د جماعت سره نښته دی بس همیشه لپاره کوشش دا کوي چې خپله زندگی په جماعت کې تیره کړي د جماعت نه راوځي نو بیا په زړه کې بار بار دا راځي چې کله به ورته بیا ځم ځکه جماعتونه د الله تعالی کورونه دي د الله تعالی عبادت پکې کیږي بل رجلان تحابا فی الله اجتمع علیه وتفرق علیه هغه دوه کسان چې د الله تعالی د رضا لپاره د یو بل سره مینه محبت ساتي د الله تعالی د دین په وجه باندې د الله تعالی د رضا لپاره د داسې انسان سره الله تعالی مینه محبت کوي او د الله تعالی د عرش د سوري لاندې به په قیامت کې نو دا بل قسم خلق شو حدیث کې راځي یو سړی د خپل کور نه ووته او په لاره باندې روان په بل یو کلی کې دوستو چې د هغې سره ملاقاتو کې د الله تعالی د رضا لپاره یې سره دوستانه وه یو نیک انسان الله تعالی ملک راولېږه تپوس یې وکړئ ته چېرته روان هغه تپوس وکړي چېرته دی وی پلاني کلیم کې یو دوست دی د هغې سره ملاقات کوم وی په تا باندې قرضه ده وی نه وی څه احسان یې سره کړی د هغې بدله له ورکې وی نه وی ولې زی وی د الله تعالی د رضا لپاره مې سره مینه محبت دی نو الله تعالی هغه ملائک ته وی وی ته د ته وا چې لکه ترنګ سرنګ چې تر د خپل دوست سره مینه محبت ساتي نو الله تعالی ستا سره مینه محبت ساتي الله ستا سره هم دغسې مینه کوي بل ورجل طلبته امرات ذات منصب و جمال یو زنانه د چاته د چانه مطالبه وکړي د بدکارۍ او هغه داسې زنانه چې هغه ډیر د لوی نسب او د ډیر زیات لوی منصب خاوند دی او ډیر خایسه مت الله تعالی ورکړی او دغه انسان او توی انی اخاف الله زه د الله تعالی نه یریږم زه بدکاری نه کوم ورجل او بل هغه انسان دی دا حدیث مې ردی لپاره وای تصدق اخفا صدقه کی خو لیکن پټ صدقه ورکی حتی لا تعلم شماله ما تنفق یمینه چې دا په خی لاس باندې خرچه وکي خو د چپ لاس ته پته ونه لګي بل څوک ته خبر نشي ورجل ذکر الله خالیا ففازت عیناه او بل هغه انسان چې یک یوازې ځای کې ځان تناس دی د الله تعالی ذکر وکي الله تعالی او توریات شي خپل ګناهونه او توریات شي او د سترګو نه اوښکې وبهیږي او وجاړي نو دا و کسان به د الله تعالی د عرش لاندې امام بخاری رحمت الله علیه مستقل باب د لري پر قائم کړی دی باب صدقه سر په پټه باندې صدقه ور کول دا ډیر زیات بهتر عمل دی ان توب د صدقه دی کته صدقه ور کوي پر نعمه هي نو غ ډیر زیات کخکار ور کوي صدقه نو دام ډیر زیات ښه کار دی و ان تخپوها او که چرې پټې ورکوي تاسو هغې لره او تو هل فقرا او ورکوي محتاجانو غریبانو ته په هو خیر لکم نو دا ډېر غوره دي ستاسو دپاره د ښکاره ورکولنه او یکفر عنکم من سیئاتکم او لرې کوي الله تعالی ستاسو نه بدۍ ستاسو ګناهونه ستاسو والله بما تعملون خبیر او الله تعالی ستاسو په عملونو باندې خبردار دی خبیر زیات په هغه ځای کې استعمالیږي چې باطینی او د پټو امور سره تعلق نو په هغه ځای کې لفظ د خبیر الله تعالی بیانې نو والله بما تعملون خبير الله تعالی ستاسو په نیتونو باندې چې په تاسو کې څومره اخلاص دی یا په تاسو کې څومره ریا د ځان ښودنه ده د دې لپاره صدقې ورکوئ الله په دواړو باندې پوهېږي لیس علیک هداهم ولکن الله یهدی من یشاء وما تنفقوا الا من خیر فلانفسکم وما تنفقوا الا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون دی یاد کې الله تعالی بل خبر ذکر کوي کله یو انسان خرچه وکي خو لیکي نه د کم مقصد د پاره چې خرچه کړي هغه ته حاصل نشي نو د د د په خپل خرچه باندې ستومانه شي د دې لپاره چې خلک گمراه دي بيدینه دي د گمراهۍ او د بيدینۍ نه بچ اوس د خرچه وکړه خو ډېر جت خوانه ونه کا خلک مسلمانان نشول سي لکه اوس مثلا مونږ له چا دغه را لېږل چاندره لېږلی ده مونږ په درس وکاو د چې خلک ډیر د دینه متاثر نه شول نو خلک په هغه باندې پیمانه چې د اروپای به می اسیتلی نو الله تعالی دې آیات کې داغي جواب کیا حاصل له جواب داره چې ستا په وس کې کم کار دی تا هغه کوه د الله تعالی په لار کې خرچې کوه د الله په اختیاراتو کې ګوتې مه وهه چا ته هدایت کول یا څوک ګمراه کول څوک د الله تعالی په دین باندې راړول او څوک د الله تعالی دین نه بل طرف ته اړول دا ستا په اختیار کې نه دي ستا په اختیار کې کوم شی دی د الله تعالی په دین باندې خرچه کول ته هغه وکه که خلک مسلمانیږي او کنه مسلمانیږي ته خپل اخلاص وکه الله تعالی ستاله ستا په اخلاص باندې ثواب درکوي لیس علیک هداهم نشتره به تا باندې حق در رسول در خلکو هداهم دې کې د هدایت نه مراد ایصال ال المطلوب دی یعنی خلق خلق هدایت تر سوال ولكن الله لیکن الله تعالی یهدی من یشاء حق تر سیدین تر سی چل چو غړی او ما تنفقو او هغه چې خرچ کوي تاسو من خیرن سه حلال مال پلیان پس کوم نه لپاره د پیدې تاسو لري تاسو پیدا او پاغي کی زیاتوي نو بده کې ترغیب بیان شو کنه چې ستا پکې پیدا شته دی ته بیا هم د الله تعالی په لاره کې مال خرج کوه او من خیرین مخکې مې ته د عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما په روایت ویلیو چې له دې نه مراد حلال مال دی و ما تنفقو د دې پرې خرچه کې د دنیا پیدا هم شته او د آخرت پیدا کې هم شته که چا د الله تعالی په لار کې خپل مال ولګول په دنیا کې پیدا داده الله تعالی به د مال زیاتی کی او په آخرت کې پیدا داده ګناهونه مده الله تعالی به نه ګناهونه اورېږي الله تعالی به له ثواب درکړي و ما تنفقو الا ابتغاء وجه الله او تاسو خرچه نه کوئ مګر د پاره د لټولو د رضا د الله تعالی و ما تنفقو الا ابتغاء وجه الله دې دې کې دا نفي په معنا د نهي سره ده معنا دا شوله چې خرچ مکوئ د الله تعالی په خرچ مکوئ مګر د پاره د لټولو د رضا د الله تعالی د الله تعالی د رضا لپاره تاسو خرچه وکړئ روایت روایتو کې راغلي دي او دغه سي علما کرامو ذکر کړی دي انفاق په سبیل الله د مقبولیت د پاره شپږ شرطونه دي د الله تعالی په لار کې سو خرچه وکي نو دغه چې د قبليږي د غیر پر شپږ شرطونه دي باید مسلمانان دا مسله خه صحیح ووري که څوک دا غواړي چې زمانه دی زمانه دی دا صدقې قبول شي نو غیر پر دا شپږ شرطونه دي اوله خبره د حلال مال نه به خرچه کوي که مال حلال نو الله تعالی یې نه قبلوي دویم شرط د سنت طریقې مطابق به وي دریم په صحیح مصرف کې به خرج کوي داسې ځای کې چې هلته کې خرج کول صحیح وي څلورم شرط دا دی وروسته ورپسې ځباتنه نه کوي پنځم شرط دا دی کومو خلکو ته چې مال ورکوي نو د هغې سره به داسې معامله نه کوي چې هغه حقیر وګڼي هغه سپک وګڼي او شپږم دار چې په اخلاص نیت سره وي مفتی شفیع رحمت الله علیه معارف القرآن کې دا شپږ شرطونه لیکلي دي د پاره د د صدقو د قبلېدلو د پاره او ما تنفقو او ما تنفقون او خرچې نه کوي تاسو یعنی خرچې مه کوي الا ابتغاء وجه الله مگر د پاره د لټولو د رضا د الله تعالی و ما تنفقو دا وجه لپس دا د متشابهاتونه معنی معلومه ده معنی معلومه ده چې یعنی مخ خو لیکن کیفیت دغه الله تعالی ته معلوم دی او عام دا مونږ په پښتو کې هم وایو کنه یاره وای دا د پلانی مخه مې پکې وکړله نو بده کې د الله تعالی مخه وکي د الله تعالی لپاره خرج کړي او ما تنفقوا من خیر او چې خرج کوي تاسو څه حلال مال یو په الیکم نو پوره به درکړی شي تاسو ته ثواب دغه یو په الیکم ثواب هو دغه پوره ثواب به درکړی شي وانتم لا تظلمون او تاسو سره به ظلم نشي کېدلی ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمای وای رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو سړی راغی او دا ویل یا رسول الله اې د الله تعالی پیغمبر ایو صدقه اعظم اجرا په صدقاتو کې د ټولو نه لوی ثواب په کومه صدقه کې دی نو نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایل چې ته صدقه وکې چې ته بدن دی روغ وي او دسی چې د غریبۍ نه یریږي او د مالدارۍ امید دی وي چې یا دا دا دغه دی هم شته یریږي چې کېدې چې غریب شمه او دا امید دی هم شته چې الله تعالی می مالدار کی او بیا نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایل چې تاخیر نه کې چې بس خیر دی کدا بل میاش کې روپۍ ورکم دی کې خیر دی نه نه تا تاخیر بنه کې کېدې شي حتی اذا بلغت الحلقوم نو کله چې د ساد مړی تر اورسید نو قلت تو بیا ویل لفلانین کذا د پلانین لپاره به دومره ورکي ولې فلانین کذا د پلانین لپاره به دومره ورکي وقد کان لفلانین هغه سیم د پلان کور لپاره دینو چې ته مری او د مرګ په وخت کې د سوي چې پلانین به دا ولېږي او پلانین به دا ولېږي نو هغه سیم د پلانو لپاره پاتې دی و ما تنفقو من خیر نو آج خرج کوي تاسو من خیرین څه حلال مال یو فعلی کوم پورا پورا بدله ودر کړی شي تاسو ته یا پورا ثواب بدل کړی شي تاسو ته وان تم لا تظلمون استاد سره وهیڅ قسم ظلم زیاتې نشي کېدلی ظلم زیاتې سره نشي کېدلی بلکې پورا اجر او ثواب به تر داغې ملاو شي للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسالون الناس الحافا په دې آیت کې الله تعالی بل خبره ذکر کوي هغه دار چې مصرف د انفاق په سبیل الله کمره د چا باندې د خرچه وکړو چاله د صدقات ورکو نو دې آیت کې الله تعالی د صدقات او خبره ذکر کړې ده چاله ورکوي لیل فقراء دا خبر دې لپاره د مبتلا محذوفي اصل لسره الصدقات للفقراء دا مخکې چې الله تعالی دا دومره ترغیبونه دې دې پورې ورکړله نو دغه صدقې که تاسو ورکوئ نو لیل فقرا دا محتاجانو ته ورکوئ د دې محتاجانو نه مراد څوک دي نو دې آیت کې اوس الله تعالی ذکر کړی دي د هغې پوره تفصیل الله تعالی بیان کړی دی الذين احس الذين هغه کسان احسروا في سبيل الله چې بن کړل شوی دی په لار د الله تعالی کې لا استطيعون ضربا چې طاقت نه لري هغه د سفر کولو په ارض پزما کې پزما کې د سفر کولو طاقت او وسغه نه لري مفسرین لیکلی دي د دې اول مصداق اصحاب صفه د نبی صلی الله علیه وسلم په زمانه کې د مدرسې طلبه کرام تی مراد د نبی علیه الصلاه والسلام شاګردان محدثینو او کتابونو د سیرت هغه لیکلي دغه سه مفسرینو لیکلي دي وکانو نحوا من 400 رجل تقریبا 300 کسانو صحابه کرام اصحاب صفه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مدرسې شاګردان سو تقریبا 300 کسان دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل مدرسه و او پاغي کې زیات صحابه کرام چې و هغه مهاجرینو لم یکن لهم مساکنو په المدینه تی په کورونه هم نو په مدینه کې کور نو ولا عشائر قام قبیله هم موجود نو خود نبی صلی الله علیه وسلم سره هجرت کړیو کورونه نو د نبی صلی الله علیه وسلم نزد کله کوله مسجد نبوی کې وناس او اصحاب صفه یو سفر جوړ کړیو دا غیلان دی وناس د الله تعالی دین زده کاو خو بیا غ طالبانو بس چل کو قران او حدیث زده کول یو خبره شوله نو په دې وخت کې زیات وخت په منطقونو باندې خرج کول چې قران او حدیث پرېګ دی او نور علوم لري توجه ور کړی طالبان یو په دې غضب باندې اختی چې ټول کال خو کتابونه وایه دا سلم دی دا مسلم دی او دا قطبی دی او دا قلپی ده دا ټول هر څه وای دا کاپی دی او دا شرجامیه ده دا ټول خبرې وکي بیا چې د رمضان مبارک میاش میاش راشي نو د الله تعالی کتاب ته نه کینی خط بس چل کې لکه لس کال دی سبق وای او قران ته نه کیناستله اوس لانی ته پاریخ شولې نو ته په خپل جماعت کې به ته قطبی نه و امیر او هدایت نه و ته پړاوه کته وسوي خلکو ته اوس بکې ته څه دویمه خبره داره چې دا نور ټول علوم عالیه دي دا آلات دي اصل علم هغه علم د الله تعالی کتاب دی علم د الله تعالی پیغمبر د حدیثو دی نو یو په دې لعنت باندې بیا طالبان واوري نو د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو با قران او حدیث دکاو یو خبره شوله دویم خبره وکانو یخرجون فی کل سریه بعثها رسول الله صلی الله علیه وسلم د طالبانو دویم نقصان دا دی که طالبان دا غواړي چې الله تعالی زمونږ په علم کې برکت واچي په چټیانو کې دی جهاد تم توجه کوي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام طالبان سو وکانو یخرجون فی کل سریه بعثها رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام به کم تشکیل لګه د جهاد د پاره په هغې کې به طالبان لېږل طالبان به ځي طالب به دا نه وایي چې قاتلو فی سبیل الله مونږ پرون په درس کې ویل ښه اوس تا دا په قرآن کې ویل دا اوس ته چاته وی په قرآن کې تقریبا د څلورو سوو نه بره آیاتونه تر د پنځو سوو آیاتونو پورې مفسرینو محدثینو لیکلي دي چې دا آیاتونه د جهاد په باره کې راغلي دي نو ته چې دا وې نو اوس دې سره به څه کې دا به په دې باندې به عمل نه کې سید قطب فی ظلال القرآن کې لیکلي دي وای ومن الجهل ای تفقه الرجل دا انسان جاهل دی دا فقیه نه دی چې ناس دی او د کتابونو پاڼې اړی راړی خاص په پوم باندې ناس دی خمزیدار نه د ټوپک په چل باندې پویږي نه د تماچې په چل باندې پویږي نه خو یو کافر ملک او نه چې چرته په تشکیل باندې لړ او بیا خلک د تفقیه وای دا فقیه نه دی دا جاهل دی بلکې دا په کار دی چې کم علم دې زده کنو دا به میدان د جهاد ته راوباسي ته اوس کتاب الحدود په هدایه کې وې په بل کتاب کې وې دغه سې د حدیثو په کتاب کې تر راوړې کتاب الحدود او پغې کې دادی چې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم د پلانین لاس کټ کړی او دومره غلای کړی و نو دا به څوک کټ کیدا خو دغه وسری کتاب نه دا مسله بار تراو باسه په جمعات کې خلکو ته وایي چې که چا غلا وکړل راځي چې لاس ټیکټ کو ځکه الله د سویلی د الله پیغمبر د سویلی که چا نه مانه نو تور پسې راوخله بیا بیا پسې جهاد شروع ک چې دا د الله قانون دی ولې تاسو نه مانی نو دغه سید احادیث په کتابونو کې او د فقه په کتابونو کې زنا په سبا نه ثابتېږي په اقرار باندې په گواهانو باندې گواهان په کې ناری نه چلیږي د زنانو نه چلیږي دا ټول مسائل ته په کتاب کې وي دا اوس د کتاب نه بهر میدان ته راوباسه که چا زنا وکړله نو خلکو ته وایي راځئ په کاڼو باندې بیولو چې یو پکې مړ کو نو بیا به خلک زناونه نه کوي نو د نبی علیه صلات وسلام د طالبانو خبره کوله تقریبا څلور سوه کسان و صابي سوپه یو قر... علم د قرآن او د حدیث یې زکاو درېیمه خبرداره چې ډېر زیات غریبانو عاجزانو ځکه نه کورونه خپل او نه قام قبیله موجود و او کله بچی د جهاد تشکیل تیارون هغه به سره ورتلل نو په کم نس کم دا دغه له پکار ده طلبه کرامو د مدرسې له پکار ده چې تربیت وکي یو تشکیل لاړ شي د مجاهدینو سره مرګرتیا وکي که تشکیل نه اسی چې سلام لګي سورځ یو ګرځي ایمان به په دې باندې تازه شي او اکثر خلک کوي دا اوس علم کوم وي رستو بیا سکومه خا دا د سطح او چټ تر کم ځای نه راوړ چې ته به پنځل لس کاله به ته علم کې لس کاله د هغې نه بعد ته بیا ژوندی په مدرسه کې بیا تدریس کې شپېته کاله او سلم او مسلم به پړاوهي هغې ته به قلارې ناسي او بیا د هغې نه وروسته به ته جهاد کې په قبر کې وکې یا په قیامت کې بیا جهاد کې په هغې کې بیا ستا سره بیا به د بد حالي په هغه ځای کې هغې کې بیا ته کار نشې کولی للفقراء الذين احصروا في سبيل الله دا صدقات د پاره د محتاجانو هغه کسانو دي چې بن کړل شوی دی په لار د الله تعالی کې لا استطيعو نظر بن طاقت نه لري د سفر کولو په الارض فزما کې احصروا في سبيل الله احصار دا دی د سفر نه من کړل شوی دی مریضان دي یا د الله تعالی دین زده کین کوس مزدوري لار چې خدای الله تعالی دین به پاتې شي دغه سي درس تدریس کې بندي دعوت کې بندي دویم دا لا استطيعون ضربا په الارض پس مکه کې د سفر کولو طاقت نشي لرلی ولی نشي لرلی نو علما یو لیکلی دي د پی سبیل الله په کارونو کې مصروف پرې ځکه نو الله تعالی وی صدقې هغه چاله ورکي چې خپل ټوله زندگی د الله تعالی د دین لپاره وقف کړی ده نو غیله خرچه ورکي دویم علما کرام لیکلی مفسرینو د پلاره کې سفر ځکه نشي کولای چې دشمنان مشرکان مرتدین او کافران ایسای هغه ډیر زیات دي نو سفر نشي کولای مطلوب دی کافرانو ته نو اوس مطلوب دی او ته ته چې لاړ شه په پیښور کې او په کراچۍ کې ځان له مزدوري کوه لاړ شه پلانی ملک ځان ته ویزه جوړه که نو ویزه خو جوړیږي په پا پاسپورت باندې او دغه سي هغه پر شناختی کارت په کار دی شناختی کارت بلاک دی بهر ته وتل نشي یو خدای الله تعالی په دین کې مشغوله دی وخت نشته او دویم کافرانو بيدونو ته مطلوب دی نو څه چلو کی الله تعالی وایي د صدقې هغې له ورکوي چې د خپل ضرورت پې پوره کړي للفقراء الذين احصروا في سبيل الله دا صدقې د محتاجانو او کسانو لپاره دي چې بند کړل شوی دی په لار د الله تعالی کې لا استطيعون ضربا چې طاقت نه لري ضربا د سفر کولو په ارض په زما کې کې يحسبهم الجاهل ګمان کوي پاغه باندې نه خبره انسان اغنیا د مالدارانو من التعفف د وجه د ځان بچ کولو د حرامونه دا دریم علامه الله تعالی بیانوي یحسبهم الجاهل دې ذکر جاهل نه مراد دا ناخبره انسان تی مراد دی وس دغه مولای صاحب دغه مجاهد او دغه طالب خلک ور صدقې ولې نه ورکیا ځکه طالب د سپینی کپړې اغوستې دي خوشبو یې لګولې ده او مزیدارې سپلې دي خلکو چې ورته ګوري وایي دا ردی کلي ملک خو هم دا دی او د ټولو نه مالدار هم دا دی الله تعالی ته خبر نه نور دند حالات ډیر جد ګډ وډ دي خدا خو ظاهری تور باندې الله تعالی داسې ساتي په داسې انداز باندې یحسبهم الجاهل ګمان کوي په هغې باندې ناخبره انسان اغنیا د مالدارانو من التعفف د وجې د ځان ساتلو د حرامو نه حرام نه خوري تعرفهم بسیماهم پیژنې به تاغي لره بسیماهم په خاصو نه خو د هغې باندې نو سوال دې دا جواب دی یو سوال مخکې الله تعالی ویل چې په هغې باندې ناخبره انسان ګمان کوي چې دا مالدار دی نو ښه چې ښه سپینې کپړې دي خوشبویې لګولې ده پټکې وهلې دی په اظهار او ورڅه د نور خلکو نه ښه دي اوس به خلک څنګه پیژني چې دا غریب دی نو الله یې نښې ولټوه که ته لږ کوشش وکړه خیر دی داسې معلومات یې وکړه چې ګاډي یې چلیږي که نه دوکانونه یې شته که نه مثلا پوله پټۍ یې شته که نشته نو چې نشته دی ټوله ورځ په دغه کې ناست دی په جومات کې ناست دی سبق یادوي نو ته خو په دې باندې پوه شي دا غریب دی خو هسې الله تعالی دا ساتي تعرفهم بسیماهم د دې نه مراد سره په علاماتو باندې به پېژني او مؤمن مسلمان له پکار دی چې هغه هوښیار شي او دا وپېژني په څه طریقه باندې یو طالب چې هغه الله ته خط لېږلی و که نه په دغه کې و په جومات کې ناست و ډېر جت غریب و کپړې یې نه وي اختر را روان او په هغه هغه محله چې هغه ټول خانان او ملکانان خلک مالدار خلک د کروڑونو د لکونو حساب یو اوس بس دی ته ما چې کپڑے را لواخلې هو الله تعالی ته خط ولیک بازار ته وړ ډکخانه ته واچاو او دایب کې لیکل چې زه پلانې طالب یم په پلانی جماعت کې ناس یم او الله تعالی زما کپڑے نشته دی بڑا خانه کې واچاو هغه ډاکی چې کمی هغه خطونه چې یو خار نه بل خار ته وړي نو هغه ډاکخانه دا یو ځای هغه ته خلک خطونه را جمع کوي بیا چې څوک کم ځای ته لیږي نو هغه ځای ته بیا وړي په څلور پنځو نه لس ورځو کې خط بیا ستا رسیږي هغه ځای ته نو کم ډاکی چې وو چې هغه د خطونه را چې دا کم کم ځای ته ویسمه یو پې خبر ته وړل غواړي او بل چې دا دغه ته چترال ته وړل غواړي بل پلانی دی ته وړل غواړي خطونه چې قتل یو پکې داو چې زه پلانې ما او دا خط الله تعالی ته لېږم اوس دې خط سره اوس سو کوم چې دا الله تعالی ته لېږي واپس یې هغه خط یې راواخیسته په جیب کې کېښود او هغه جومات ته راورسېده د خلکو نه یې تپوس کوو دا جومات په کوم ځای کې دی دا علاقه هغه علاقې ته ځان ورسو کله چې ورسېده نو خلک جومات ته چې راجمع شول لمانځه ټیم نو سړی پاسې د خدای مو بخه یو خط راغلی دی دا ځای لا نومه تاسو ته کینئ په دې جومات کې یو طالب دی دا خط دی والله ته خط لیکلی دی کپړې یې نشته دی پیزار یې نشته دی اختر را روان دی اوس څه وکړي تاسو دومره زیات مالدار خلک یې ډېر دا نشئ اخیستلی نو هغه مالدار خلک هغه خو ډېر زیات وشرمېده چې دا خو ډېر عجیبه غونته کې خبره طالب ته وې زه چې زه کپړې د لاخلو وې ګوره ما خو تاسو ته نه دی ویلی ما خو الله تعالی ته خط لېږلی دی او ما خو الله تعالی ته خپل پریاد کړی دی اوس که تاسو راله اخلی نو بیا د د الله تعالی په ګز باندې به راله کپړې اخلی داسې په خپل ګز باندې نه او وې د خان په غز باندې بر الاخلی الله تعالی خو مال سره کول هغه ډیر برا کول خو تاسو به د خان په غز باندې بر مال کپړې اخلي وې د خان غز کم ده نو د خان د ملک په کور باندې یو غټه جنډه ولاړه او پای کې چې کم پیپ او لس غز شل غز نه مال او په دغه غز باندې کپړې غز کوي او دغه ور الاخلی وې صحیح ده اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله نو تعالی خو یاریدل په کار دی په معاشره کې ستا په جماعت کې طالبان دي ټول عمر په دغه طالبان دي او د الله تعالی دین زده کوي نو ته سوچ فکر وکړه کنه او حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای د مؤمن مسلمان د فراست او د خیارتوب نه یاره پکار ده ځکه هغه د الله تعالی پر رڼا باندې ګوري نو ته لګ د سترګې او غړه لګ دماغ د کولاو کا چې دې له ته خرچه ورنکې نو دا به د الله تعالی دین زده نه کی نو چې د الله تعالی دین زده نه کی نو د الله تعالی دین به بیا څه عام شي هم دغه د چې قیامت علامه دغه ده کن د الله تعالی پیغمبر دا ویل چې علم به کم شي جهل به زیات شي دا د قیامت علامه ده اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله مؤمن مسلمان له خيار کېدل پکار دی مسلمانان یو بادشاه یو سړی مؤمن مسلمان عام ساده سړی مزدوري لتلو هغه به د کور ته روپۍ را لېږلې کله چې هغه سړی بیا کور ته راغی ډېر روپۍ را لېږلې وې خپلې زنانه ته ویل چې کله مسافرین کور ته راغی بیا کومه روپۍ چې جمع شوي دي هغه ته راواخله ښځې ورته ویله څه شي روپۍ ما چې را لېږلي په لکونو روپۍ وی هغه خو دا غل غلی او دا کور یې وهل دی ډاک کړی دی هغه چیرې غلا کړی دی هغه روپۍ وړي دی او خزی کم ځای مات کړی دی کور کې سمات زینه معلومیږي دا دروازې روغې دي کړکۍ روغې دي بکسونه چیرې دغه صندوق او دا بکس او دار سه پیټۍ میټۍ خې روغې دي الماری څنګه غلا کړی دی لکه بس وی مارته خبر او کړل نو بس کته یې منی او کنه خو غلا شوی دی نو قدار شه مسلمان په جړا باندې شروع کړل چې زما دومره مزدوري او زما دومره تکلیف برداشت کول اوس یو روپۍ نشته دا خو عجیبه خبره ده دا د مسلمانانو بادشاه ته دغه وکړه راپور یې وکړه ورکړه عارضه یې وکړله په خپله زنانه باندې چې دا ښځې نه تپوس وکړئ چې زما روپۍ څه کړل بهرحال سړی ډېر زیات پریشان و د مسلمانانو بادشاه سوچ وکړه هوښیارتوب په دې وخت کې پکار دی چې اوس څه وکړم وی سعید وی دو درې ورځې بعد ته راشه زه درته خبره کوم بادشاه له چې چا عطر تیارول عطار نو هغه ته وی وی دا سی عطر تیار کړي چې د اوسه پورې تاسو نه تیار کړي د سی عطر تیار کړي خوشبو تیار کړي چې مخکې د سی د چاله نه تیار کړي وی صحیح ده دو درې ورځې بعد هغه سړی چې کله راغی بادشاه خواله نو بادشاه ته ویره ده وی ما تیارې نیولې ده ستا د روپو غم بندوبست د کومه خو داسې وکړه چې دا عطر به واخلې او دا به دا ته ځان ته لګوه نو ته به خوشاله ته چې د عطرو ته ګورې نو ته به دا وایې چې دا خو ماله بادشاه راکړی دی نو بادشاه زما په کار کې لګیا دی انشاءالله د روپو بندوبست سره زه کوم او دا غل به معلوم شي خیر ته مه خفه کېږه خو دا عطر به ځان سره ګرځې نه دا په کور کې ږدي ځان ته ترې لږ لږ لګوه او په کور کې به دا پراته وي وی صحیح ده بادشاه بل طرف ته دا حکم وکړ چې کله سړی کور ته ورسېده نو د خار ته چې کوم لارې راغلې وې درې څلور لارې د هغې پوجیان یې راطلب کړله او د هغه یې راوغوښتله کمانډوز یې راوغوښتله وایي ناکبندي وکړه ناکې ولګوئ دې ښار ته چې څوک راننوځي د هغې تالاشیانې کوئ او هغه یو یو د هغه مسلمانانو د مجاهدینو چې کوم قومندانانو هغې له هم دقه عطر ورکړله او خوشبو یې ورکړله چې کومه خوشبو یې هغه سړي له ورکړې و دا قسم خوشبو چې رچا نه ختله او دا دا عطر چا لګولی او اقا سړی ونی سې مال راواله وی صحیح ده ناکله ګله دی دا بس گاړ یو طرف ته چلیږي بل طرف ته په هر روډ باندې مجاهدین ولاړ دي او د گاړو تلاشیانی کوي یو یار پکې راغی کم عطر چې دا غوی سره وغه بادشاه چول ور کړی اقا عطر لګولی وی تا ته بادشاه و چې ما خواله راشه اګه زه غریب سړی په ما باندې بادشاه څه کوي نه او یواز دته کوي غواړي دلته کې بهرحال څه چیړ چاړ خو سړی بادشاه خواته ورسو بادشاه ورته ویې ښه بچوې دا تر چېرته و دا خوشبو چېرته وه هغوی دا مړه ته اوس څه کوې ما پلاني ځای کې اخیستي وو دا مې راله پلاني بار ملک نه رالیږلي وو دا خبره ده نه صحیح ځای وښایه بار ملک به کوم ځای کې وي زه پسې لاړ شم بهرحال سړی راونیوی روپۍ راواخله پرادی پردی کور ته چې تزه دا غ زنانه غلط تعلق د غسړی سره نو کله چې ول بادشاه غا تر ورکړه نو دا خاون وسره خزه کور ته راغله دی خو بیا هم هغه سړی کم پلیت سړی چې هغه بیا هم د خزه سره خپل تعلق ساتي نو د خزه هغه ته غا تر لګول دی ته وی اتقو پراسه المؤمن پینه ينظر بنور الله سړی ونیو وی او روپې ما درکړلی خو دا مال دی په خپل خوخه راکړلی او کته بره نو جیل ته واچو اتقو فراست المؤمن فانه ينظر بنور الله دا د الله تعالی پر رڼا باندې ګوري نو مؤمن مسلمان لپاره کار دي چې او خيار شي تعرفهم بسیماهم تو پیجنې هغې لره په نښو د هغې باندې لا یسلون الناس الحافه سوال نه کوي د خلکو نه بې حاجت ته بې ضرورته دغه طالب العلم دی که نه دغه مجاهد دی دغه مسلمان دی د الله تعالی د دین کار کوي د چا نه سوال نه کوي مزدوری نشتره دیاړی نشتره کافرو ته مطلوب دی مزدوری لنی شي تللی نو ته دومره وخیار نه ته بده باندې نه پوهیږي چرده سره بس کومک پکار دی مدد سره پکار دی و ما تنفقوا من خیر او هغه چې خرج کوي تاسو من خیر څخه حلال مال په ان الله به علیم الله تعالی په هغه باندې پوهه دی الله تعالی بدل دغه پوره پوره بدلی درکې الله تعالی په لار کې خرچه وکړي الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانيه فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون په دې آیت کې الله تعالی ذکر کوي بل مسله د انفاق په واره کې دې کې تعمیم دی په اعتبار د اوقات او د احوال سره د الله تعالی په لار کې روپۍ ولګوي د ورځې خرچې وکړي نو د شپې خرچې وکړي نو په ښکاره باندې د الله تعالی په لار کې مال ولګوي نو په پټه باندې د الله تعالی په لار کې مال ولګوي الله تعالی به مال کامیاب کی الذين ينفقون اموالهم کسان چې خرج کوي مالونه خپل بالليل والنهار د شپې او د ورځې سر او علانیه ښکارا په پټ سرن په پټ باندې والانیه په ښکارا باندې لهم اجرهم د دې لپاره ثواب د ثواب د دیو دی ثواب د خرج کولو عند ربهم پنځ رب دری باندې ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون نه وسیری په دی باندې ولا هم یحزنون او نه بدی غمجن کیږي نه غمجن شي او نه پیری دا آیات بار بار ویل شو کله چې دا آیات نازل شو او بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ راغی وی دا الله تعالی پیغمبره سلویخ زر روپۍ وی سره سلویخ زر روپۍ وی دا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ سره نو تصدق عشرة باللیل لس ذره تیر شپې صدقه کړلې لس ذره تیر شپې صدقه کړلې الله تعالی وینفقون اموالهم باللیل د شپې خرچه وکړي وعشرتن بس وعشرتن بالنهار چې کله سبا شو لس زر روپۍ تیر ورځې ولګولې نو ون نهار چې ورځې خرچه کوي وعشرتن بسر لس زر ته پټي ولګولې وعشرتن بالعلانيه او لس زر ته بیا په ښکارا باندې ولګولې علامه علوسی رحمت الله علیه تفسیر روح المانی کې دا واقعیا بیان کړی ده او تفسیر مظهری کې دي د علی رضی الله تعالی عنہ په اړه کې کله چې د آیات نازل شو نو سلور اربعه دراهم سلور دراهم وسره سلور نو یو روپۍ ولګوله د شپې یو روپۍ ولګوله د ورځې یو یې ولګوله په ښکاره باندې او یو یې ولګوله پټه دې آیات باندې عمل لاغې تفسیر مظهری دغه لیکل الذين ينفقون اموالهم ما کسان چې خرج کوي مالونه خپل باللیل و النهار د ورځې او د شپې سر او علانیه په پټه باندې او په ښکاره باندې په لهم اجرهم عند ربهم د غیر لپاره ثواب د غیر پرې د رب درې باندې نه به یاري پاره باندې او نه به غمجن کیږي یو بل تفسیر مفسرینو ذکر کړی دی امام قرطبی رحمت الله علیه ابن جریر رحمت الله تفسیر تبری کې او دغه سي تفسیر مظهری کې وای دا آیات په باره د هغه کسانو کې د هغه مجاهدینو کې چې د جهاد د پاره تیار اسونه وساتي د شپې او د ورځې هغه سریږي کله کله پټي کله ښکارای کله په غوجل کې کله بهر سریږي او د ورځې په خرچه کوي د شپې په هغه باندې خرچه کوي مراد نه دغه ده د مجاهد دومره لوی مرتبه ده د مجاهد د اس دومره لوی مرتبه ده په حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي صحیح حدیث ته بخاری دی چا چې د جهاد په نیت باندې یو اس وساته او هغې له ګیا ورکوله هغې ته اوبه ورکولې نو د قیامت په ورځ باندې د هغې د خرشنو ته وایي که څه ورته وایي دا ګندګي وړې میتیا دی غټې میتیا دی دا به د قیامت په ورځ باندې د دغه انسان په نیکو اعمالو کې وتللی شي په نیکو اعمالو کې وتللی شي جهاد دومره بهترین عمل دی باللیل والنهار په دې آیت کې یو بل مسله معلومه شوله یو سړی مړ شي نو په هغې پسې بیا جمعې کول په مړی پسې خیرات کول څلوېښتمه دویمه درېیمه یا په اومه باندې یا په څلوېښتمه باندې یا کلیزه وغیره بدعتیان دغه کوي د دې لپاره یو خاص ورځ یې مقرره کړي خاص شپه یې مقرره کړي په دې باندې به خیرات کې په هغې باندې رد وشو نه نه دغې ته پکې ضرورت نشته دی بلکې که ورځ یو که شپه درېیمه یو که لسمه یو که شلمه او که پنلسمه یو که هر سی د الله تعالی په لار کې خرچه کولی شي صدقه وکه ثواب خپل مور او پلار ته وبخه خپل پلار نیکه ته وبخه خپل استادانو ته خپل مشرانو ته وبخه الله تعالی هغې ته بس اجر ورکوي ثواب ته الله تعالی رسوي پلو ما جرهم د دې لپاره ثواب د دې د عند ربهم په نظر رب د دې باندې ولا خوف علیهم نه به یره په دې باندې د پراتلون کې معنی کې ولا هم یحزنون او نه به دیو غمجن کیږي په تیر شوی پسې یا لا خوف علیهم نه به یاره په دې باندې د عذاب ولا هم یحزنون او نه به سره دا یاره چې الله تعالی به ثواب رانه کی ځان کې اخلاص پیدا ک الله تعالی لپاره ثواب درکې خامخه